گران مخترم آردن کو دا مولانا لیا قتلی سے دا دور تفسیر القرآن چھ پا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسند دوز ارچین کی شویر دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 هو الابتر دې تبا دې ستا دشمن نام نشان به وباسم زمونږ دشمن خو مونږ ته لالا سر بیږي هغه څه کوي چې په بار په سرونو را لرازي او مسلمانان هغه ځای په ځای چې کم نن راګیر کړی دي دا ولې دا زمون ایمان کمزور دی زمون اعمال خراب شو او کله چې اعمال خراب شو ناکاره شو نه داغه نه دک جوړیږي چې دا کم په منګ باندې بره دي دک شي ته نه جوړیږي نور څه داغه نه کچره اعمال زمونږه استاد صحیح شو او عقیده زمونږه استاد هغه درست شو او اتفاق او اتحاد راغی نه په بر باندې بچ کم نه زمون حالت خفي او کنه دا چلی نو وخت تر وخت ماحول هغه به خرابېږي مسلمانان و پرست باندې راضي او د مسلمانانو په منځ کې نه اتفاقی او جنگ او جدل وي او دا لا وګوره وای جرنیل سه وای چې زه کمزورې ما زه په وانا او په دې علاقو کې اوس کمزورم زه اتحادي فوج چې کم نه اگر اغوالم هغه به دلته کاروایو کوي او خپل فوج چې کم نه افغانستان ته لېګم ندی به الته کار کوي تاسو پرې پوهیږئ چې افغانستان ته ولېګل ته کنه یو نړۍ به کې اغي د پاکستان فوج چې کم نه دا ختم وي طاقت مفلوج کوي او طاقت چې کم نه هغه خرابوي او داغي وجه دارا چې نن من امریکای او برتانی ته کچکول نیولره من تن مال او دولت راوړو من د مسلمانانو کاپره او بدنونه هغه چې کم نه غاڼه کو نه چې کړه د مسلمان دا حالت شو نو امن بسراشي او په عمل کې خوشحالي بسراشي په عمل کې به افراط افری د ملک د الله کتاب په لوی ستا او په لوی پیمانه باندې توهین او بیزتی هغه شوروره او د الله د دینو او چې کله ماحول دې تراغه چې د الله کتاب او د الله دین سپکاوي توهین شروع شو نو په هغه ملک باندې عذاب چې کم نه ناراضي په هغه ملک باندې آفت راځي خو الله ری دا سه مرد مجاهدین هغه پیدا کړي داسې مسلمانان داسې نوجوانان د الله پیدا کړي چې دا غي پلاس کې قانون راشي او هغه کې مسلمانانو ته امن او امان دي او خوشحالي چې کم نه هغه راشي او دا هم په دې بکیږي چې د خدای کتاب مونږ تاسو هغه په مینس کې تدارس کو او په مینس کې چې کم نه هغه بیانو یو بل ته خو یو د یو بل نه زده کو حق پرس علما چې دا غي مشن او دا غي کار دار چې د الله کتاب خودل او هغه د کول او دا غي قانون او دا غي هغه پروګرام هغه چې کم نه راوستل په دې بخلاصي کو ک نور سي نو مادي اسباب سمر زیات ډیر زیات دي لیکن امن هغه سره ناراضي ورځ تر ورځ مادي اسباب سیوا کوي چې امن په ملک راشي خدا امن ضامن یو هغه د الله کتاب دی او د الله دین دی الله استا دشمن به تبا کم لیکن ته خو سو کا کنه ویدو بوډه زه وې څه خو بویا کنه ته خو سره سره الله کتاب لاس کوالا او هغه ته پریوزا ان شان اکا بشکا دشمن استا هو الابتر دی به تباوی هو الابتر دی تبا برباد دی منوتی بی د سورۃ الکافرون کې الله پاک د حق پرست بل نشانه بیانوي او هغه دارا چې کله تا دا دو سيزونه الله لور کړلو نو اوس په ددا کې چې ستا به صرف توجه الله ته او دا الله دین سره به تعلق وي نو دشمنان نه وستا بایکاټ دشمن سره براز به نه ساتي دشمن سره به د زړه رازداري نه ساتي دشمن ته به سستیا نه راوړي او دشمن له مسلمان پلاس کې چې کم نه هغه نه ورکړي سمت لبا و د ځانه طریقه ما جوړوي د ځانه عبادتو کې تور طریقې هغه مرو باسي بلکې هغه طریقه باندې چې کم طریقه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم دین هغه راغلو او الله را لګلې را لګلو پاغه باندې واغه دین او هغه طریقه هغه خپل کوي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه سوا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज او ناره چې کم نه ناغه داوا اے خلق صرف الله را مدد کې بل چا تر مدد شمه وای لا اعبدو ولا انتم تاسو عابدون عبادت کوونکی ما په طریقه باندې اعبد چې زه عبادت کوم ولا انا او نیمزو عابدن عبادت کوونکی ما په ما د اچا عبادتم چې تاسو عبادت کوئ تاسو د چا عبادت کوئ نو تاسو غیر الله را بلئ غزا را بلئ لات را بلئ منات را بلئ یو بل را بلئ و دا خو د الله نه ما سیوا دی او الله دا رد کړی دی زه ګوره دا عبادت نه کوم ولا انا نعمذ عابد عبادت کوونکې ما د هغه چا عبادتم چې تاسو عبادت کوئ یا ما په طریقه باندې عبادتم چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم ان تاسو عابدون عبادت کوونکې ما په طریقه عبادت چې زه عبادت کوم او عبادت طریقه د پیغمبر سنتو نو وګوره چې داغه طریقې د عبادت سوي لیکن چې کله انسان هغه ځان نه خبره کو او ځان غفلت کې واچو او مهنت او مشقت ونه کو نه هغه تور طریقې پیغمبر هغه تن روکې شوې دي د دې وجنه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه الفتح ربانی کې وایي چې وای انسان سپیته وګوره سپه په تعلیم اغستو باندې خپل خوې چې کم نه بدلی تعلیم هغه د مالک اخلي نو خپل خوې بدلی خو انسان استغه خوې په قران باندې بدل نشو دا الله په کتاب باندې چې کم نه هغه بدل نشو او بیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه هغه وایي چې وته بل څوک را مدد کوي هغه څوک را مدد کوي چې نفع او نقصان دغه په اختیار کې نشته لري نو ولې هغه ته چغه واخی ولې هغه ته فریاد کوي ولې هغه ته را مدد شوی اولیاء کرام هغه نیکان خلق هغه په خپل وخت باندې چغه والي و اواز کم نه هغه لګولې و زکه وی ولا انتم او نه تاسو عابدون صحابه کرام ورځ د خوشاله ده ډیر خو صورت راغله د امداد د الله راغې دین اسلام مضبوط شو هغه وینا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلومیږي چې د دنیا نه رسختيږي کله چې امداد راغې فتح رااله ملګری زیات شو زه مکمل شو مسله خورا شوه نو بیا داسې معلومیږي چې دا غځه سپسالار او داغه مشر هغه رسپتیږي خو الله انتظام کوي الله خوش زینه پریزي زمون اول مرکز پنځپیر حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده مرز وفات باندې او چې کله هغه سخت بیماری و دا چا زړه کې داو چې بس دا خو شیخ دا لړ بشي او سبب پاتې نشي مرکز بدغه سي او د چاړه کې چې نور سه اراده وي چې دا دا څه بو شي فلاني بشي فلاني بشي نه بلکې حضرت شیخ القرآن ملګرو ته دا وصیت کړو او دا بیان هغه ته کړو چې زه خو د دنیا نه زما زه خو یو کس ما یو بندیم د الله او داسې ټول به نمبر وارزي خو ما چې کم تحریک شروع کړو د څه د پاره مې شروع کړو د چاره پاره مې شروع کړو او مقصد مې سوو نو ګوره هغه مقصد پرې نه دی هغه توحید او سنت د خلکو اصلاح د عقیده او د عمل او د الله د رضا د پاره د مخلوق د رضا د پاره نه ده او د دین اقامت د پاره قران او سنت چې هغه بولابال شي هغه بلند شي هغه اوچت شي نو اسنه چې د دنیا نه لړ شمه او تا زما تحریک چې کم نه پریزه هم هغه وجوا دا غې نرستو هغه مرکز هغه داسې په ترکه باندې شو چې تاسو وګورئ د ملکونو نه خلک راځي او د هغه ځنه فیس چې کم نه هغه حاصلې دا ولې دا چړکه د تمنا ارزو وی او مقصد د الله رضا وی هغه ځل الله ترکه ورکی هغه ځای هغه خلق الله نامراد نه پریزي الله خلق له کم نه خیر ورکی او هغه خلق الله په کامیابی او په ترکه چې کم نه ګامزن کوي د دې وجنه الله وی ته اعلان وکړه چې خلق وره زما دا طریقه را او تاسو دغه طریقه را زمونږ او تاسو د دواړو نه کیږي ولا انتم او نه تاسو عابدون عبادت کون کی اما پا طریقہ آب چزی کوم لکم استاد پهرا دین کوم طریقہ د شرک تاسو بدلار شرک تاسو زما لپاره بدر توحید زما د دې صورت کې وی کلا چې راشي امداد د الله او کامیابی نتبوینه خلقو چې داخلي کې با فدین د الله کې ډلې ډلې جوګ درجو خلق هغه برازي ستا تحریک چې کم نه هغه د الله د توحید چې غوالي واستغفره بخنه غواړه د الله نه چې د الله ذات شریکان نه پاک وګڼو نو د الله ستاینه بیان کا چې الله له حمد ثنا ده او هغه صفات د لوهیت دي نو مسله خو د ډیره قیمتي وکړه هغه قیمتي بیان کړه د شیطان وتا ته وای ستانه بم لوی عالمي ستانه هم لې فقيه او پوهې چې کم دی نه یي نشتاله کې داراشي نو واستغفره بخنه غواړه د الله نه انه بشک د الله کان توابا دې توبه قبل انکه په دې صورت کې وس الله چې نصر بد الله راشي امداد براشي نو په دې صورت کې داغي نمونه ذکر کړي تبا لك نو دې دې الله سوې تبت یدا ابي لهب تباشو دوال لاسنا د ابو لهب وتب دیم تباشو نو د انسان یو سو خصلتونه دا غره کامیابی یو سو نشانی یو چې د باندې نسب خي او دویم داره چې مال وسري دریم چې بیبي تابعداري سلورم چې مال او دولت ورسري او پنځم داره چې خلک خبرم مړي دا ټول د دې ابو لهب د عرس برابرو خاندان قریشیو او بیبي چې وا ناغه تابعدار وا چې سبه ورتوي ناغه به کول اولاد یې وو دولت په سره وو او په خلکو کې مخاوريزو لیکن هغه پینځو والو داغه چې کم د کامیابی د دنیا په لحاظ سره وو هغه ول یو فائدہ ورنکړل دا ولې یو قران وسره نو یو د الله کتاب وسره نو اتباع سنت وسره نو نو الله وینا کامش وسم که یو سړی وي چې زه خو خاندان مې اوچت دی ما سره مال دولت دی اولاد مې ډیر دی ارث مې ډیر دی دغه اوزار او وسایل د کامیابی نه دي کاغه دی هغه د الله کتاب دی هغه قران دی خزه باندې به کار کو نه الله پیغمبر د تسری ورکی دا غچانه مخه پکېږي سړیا چې په خزه باندې کار کوي په هغه باندې پاغي باندې خشاک وروړي تر هغه نه ګله کوي او دا هغه نه خپکیږي مخه پکېږي داسې بے خوند کسنه او بی دین سړی دی کنه او د دین خلاف د قانون د سنت دی بی غیرته اگر چې خلکو کې ځان ډیر اوچت اوچت کوي لیکن دا بی خوند دی او د د کړه د وړو او د تلونه او د خبرونه او د کارکردګۍ نه پته چې کم دینه لګي چې دا به خوند لري دا به غیرت لري ځکه د قران مخالفت چې څوکي د دین مخالفت چې څوکي نه دا به خوند خلق کوي اگر چې وسړی امی وي په اس نه پويږي لیکن غیرتمند دی عزتمند دی هغه به اس کله د قران خلاف نه کوي خو چې وسړی خلاف کوي هغه کې بغیرت نه هغه کې به حیا نه هغه به بغیرت زیاتی او داغه ډېر خې نشانه پیجندې شي د تلونه پیجندې شي الله وی دې چې روان نه کوساله وي په مزمه د خپل بدن په سر راکاږي ا خبره چې کوي د جړاګانو په شان دی هغه دغه کار دی ډاکوان غیب ډاکا کوله مال دولت پیغست لار کې بناستو ټوپک ور سره بوي اجراګان را لدی ته یار تاسو هر وخت مال دولت د خلکو نه اخلي په لک سات کې ما ټول ول ځان وسند ورو سندو ځانو ګډو موږ دور مال پیدا نکو ناغه دا خو آسان کار دی دا تاسو چل کوي وې دا خو موږ لار کې ناسیو اچ چا سره مال او په لار تیریږي نه موږ وتوج د عمل دغه د کېده ګوري کني خه بدل نشي وی خدا وی بس عقیده وی نه سنور سوی بس مالو سو ای مونږ هم دا چل شروع کو ټوپک اجراګان راوغست لار کې ولاړو پلار سوکلاغي سره څه پیسې مال وي دی وتوي دا مال به دغه د کې نه ځي هغه وای دا خو هغه نر خزيري یو وراله په ایو په مخه کړ سره د واسلې د ټوپکو دا د قران دشمن چینه دا بے خوند ډیرو ادا ډیر بے غیرت ای د د خبرو نم پته لګي د د کړو نم پته لګي د درتلو نم پته لګي الله یې بے غیرت ر مخه پکېګا دا ابو لهب هغه زمانہ کې مونږ نه دلیدل خو خبر به هم دغه سی اطلب هم د کسیو نه الله تر هغه نه خپه کېږي فی جیدها په مړه داغه کې حبلن رسې بوا مم مسد د پانځ کجرو خشاک به راوړو پندونه به را چلولو او قیامت کې هم دغه شی په جهنم کې د خاون ورله چې کم نه خشاک برا چلی دنیا کې چې سکارو نه غو وی چې سکارې نه غبرې به بسم الله الرحمن الرحیم دې صورت کې هغه اصل مسله ذکر کړي اصل مسله د الله د توحید ناره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ناره لګولې و دا چغه لګولې و او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مسله ذکر کوله بیانوله د مکی په چاو کې ولاړو خلق زی راځي او تماشه کوي څوک راغلی دی یاره دا سوی دا څه خبره ده نه چې غوا کې دی او پړې صاحب یې نو خدا او کني روان شي نه باز پکې نور راشي ناغي چې غوا کیز نه وي او خدا خو د خلاف زمنګ لګیاره د معبودان سپکاوي زمنګ کوي ناغي کان راخلی او ګټي رالی اسو خور راخلی او پاغه باندې هغه چې کم دنه ورچی او بیا داغي نزي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غرمه شو وخت هغه د خلکو آمد رفت بن شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خور په پرتی دي خلک پر راچول دي او یو جنې چې کم نه غراله لوټه دوبو وسره و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام توبه چې مخلص کاوه کوي او دس کوي منیب اغال ته ولاړو وای ما تاسو چانو کو چې دا سوق دي دا جنې سوق دا دا سړی نوجوان وې د دعوت د نبوت کړی دا الله نبوت پر کړی دی او دا مسله چې کم دی نه کوي او دا وړه جنې د لور د فاطمه ته زهرا رضی الله عنها ناغه وته جړل وی بابا بس ته داسې مکوه نور مسله د خلکو ته بیانوا دا تاسو رسې چلو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زه الله را لګل دی لپاره زبدا مسله کوم ما ته خلک کنزل کی ما برټی ما بزوری ما په کانو باندې ولی ما باندې بخور راچی خو زه الله دې لپاره چې کم نه را لګلم دا چې حوصله استقامت الله ورکړو پیغمبر ته او چې کله طائف ته تل دی او هغه خلکو هغه پس کان را خلاص کړو او بد را دی نو الکان ور پس را دغه کړو چې ورشه دی اولای نو د نبی علیہ الصلات والسلام پڼې چې کم نه هغه د وینو ډکی شوی دی او ویني پرامات لري یو ځای تراغه التکین استو جبريل امين الله فرشته راولېګله چې زما بنده ته وایې که غواړي نه دی خلکو طائف علو باندې داغونه راوځي کومه په منځ کې دې چکنی کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي یا الله زما دا قوم نه پويږي فانهم لا يعلمون الله زما دې قوم ته هدایت ورکي زکات دې نه پويږي دا سه الله حوصله استقامت اغي ته ورکړو او د حق پرست کار چې کم نه ناغه داده حضرت شیخ القرآن د پنځپیر اول وقت دی اول زمانه ده اول کلونه دی مسله بیانې او د الله کتاب ناره لګولې ده چا دان ته ورځو او چا چې کم دنو په کانو به وشتو چې کور, کور نیلام کو چې مال نیلام کو لیکن دا پروا د هغې چې کم دنه نه وه بلکې د الله په کتاب باندې او په سنت د پیغمبر باندې مال او دولت چې کم دنه غي ورکړو خپل ځان یې ورکړو نن تاسو ګورئ هغه ځای څنګه ابد الاباد دی دا ولی نتایج چې کم نه روز تر روزي ښا قرباني الله د چا رنګا هغه نه بوزي حضرت شیخ القرآن مولانا حافظ ولسی صاحب د کالو خان یو نابینا یو معذور بدن او داسې انسان او شخصیتو چې زړه کې ډېر شجاعت بهادری و نه پړ کې یرا و نه پړ کې بل سو سن 84 کې چا درخواست کړو د ضیاء الحق چې کم نه صدر د اقتدار حکومتو وې چې داغه ستا پس لګیا دا ستا مارشال الله دا دا خبره چې کم دی نه کوي سیه والا غیر اغلو چې کله راغلو تاسو نه ته کول ضیاء الحق چې کم نه لس سوالونه په کاغذ باندې سی والله ورکړو او معلومات دا هغه اکوړینه کړو ځکه چې حالت کې دوره حدیث کړو نو دا هغه ځای په پته باندې راغلی وو کله چې راغلو ماسختن ټیمو کې ناستل تاسو نه شروع کړلو کتابونه کتل لایبرری وا او یرا منګه دا سره غلی یو د پلان زین او زل حق را لګلیو هغه اس پروانه او خسل را لګلی سوي تاسو وی دا غي سوال نه چې دا تاسو وی ټیک دا تاسو نه وکړل موجوده حکومت دا غي وخت تاسو وکړو بیا او یرا مودودی څنګه دی وی تاسو عالم شته دی نه وی عالم براوله باس پپیو کو لس سوالونه هغه وکړل هغه ول حل کړو کله چې هغه هغه ځان سره وړل ته کې زیات سه ته پیش کړلو هغه پوه دا خو عالم دی هغه که دا سوال نه حل نکړنه په گاډي کې بیره چوي او مال بیره رسوي هغه چې سوال نه وړل ډېر خوشاله شو ازکه دین خلکو سره لگاو وو ناغه بیا سی والا هغه و فدرولې کې گاډي کې ورته وی چې زما زړه غواړي دا چې زه تعالی سو تخفه درو لګم سه پیسې درو لګم ته مدرسه کې داغه کې هغه وینا زه سو کومه ډوډۍ کور خورم طالبان زنه ساتم دا د محلي جماعت ته او درس تدریس کوم قرآن د الله کتاب بیانوم حدیث بیانوم زمال دولت سکوب هغه بیا پوه شو چې دا خو دنیا پرس سړی نه دی دا خو راشه دنیا پرس سړی نه دی نو هغه لړلو زیاته چې کله دغه وي هغه وي ښا بیا هغه هغه ته چې تخفه ولا زلیګم او تاسو ته کې چې څه درو لګم نه تاسو یې کوي تا ته ضرورت یې ماته هیڅ ضرورت نشته وی کتابونه وی ما سره شته ټیک د روح المانی ما سره و پر دیو چاول دی ما ته نور یاد دی او که څوک مسله ګور نو شته نه نور نور ارسه برابر دی اغه اغه مصری چاپ چې کم نه اوس موږ سره پروت لس جلد او سل بن چې کم نه اغه راولېګو ویش دا ته خو براته نه واپس کی یو لوډ سپیکر راولېګو دا غي ماشين موږ سره اوسم د زیاده لاسغه پروت دی او وسره بیټری راولېګل چې هغه وخت هم لوډ شډینګ وو وی دا به هغه له زما ورکوي او دا ته خو ماته نه واپس کی ما تر دعا کوي بیا وی وی زیا سه وی چې کچنه ما د اسلام آباد تلګراغ ملاقات لډیر بخی هغه زره درس او تدریس نه نه پاره کې دیشم ما ته وخت نشتا او کاغه راځي نه موږ بوله مل مستیا ورکو ناغه دا ویل چې کچره ما ته مکملو شزب کالو خان ته زم خو بیا هغه واقعاتو شو هغه واقع چې کم نه ناغه لړ حق پرست نه د بادشاہ خیال ساتي نه د بل چا خیال ساتي که ساتین یو د الله د کتاب خیال ساتي ځکه الله وی اعلان وکا او پیغمبره الله احد د کلای کې یو دی الله سمد الله بے پروا دی د نایبانو نه و چاته ضرورت نشته ری اسمه چاته وی امام زوحاکو دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه معنا نقل کړي الصمد السيد الذي يسمد في الحوائج هغه چاته ویل شي چې هغه ته فریاد کې دی شي مشر هغه ته وی چې هغه ته جړه فریاد کې دی شي نو سمد هغه چاته وی دا رنګي د سمد معنا هغه کوي لم یلد ولم یولد دا سه حالت راغله دا الله پیغمبر صحابه کرام باندې دا الله دین بیانې قران بیانې او دا الله د یووالي ناره لګی لیکن چاته دا نه دی ویل چې ما سره امداد وکړي مال مال لا کې مال دولت را کې ځان باندې لګي او تند تیر کړی دی خو چاته لاس کم دی نیول نه دی ها دا وا چې کله فتوحات شو مال لاس تراغه مال دومره زیات شو چې بالکل بیا د زیدو نو ارس زیات شو راحت راځي خروست راځي او امتحان په اول کې راځي الله لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد او نشتره دغه الله سره برابر ایسوک قران کریم آ ختم شو دا دو سورتونه دا معوذتین دي ځکه باز وی چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دا دوه سورتونه دا د قران نه ندي نه دا مطلب نه دی یعنی اصل مقصد چې سو مسله هغه تر دې ځای ورسیده اوس دا دوه سورتونه دا شپول دی دا تعالی الله شپول درکړل دی څنګه چې زمیدار د فصل نشپول چا پیری او کله ګټه خخې او کله کندتار او کله غنی دا ولې چې ګډه بيزا او ساروي فصل د چکم نه ناراضی نه نه دا کسې استام دشمن شتري ستا د فصل د قران او د سنت د تحریک او پیشه اول دشمن دی دا اول دی او پیشه څه شری دا د جماعتونو کې به اخونان ناستو نه اخونان بناستو نه یو خاطب طالب ناستو استاد امام به بل تر چې کم دینو اخون بناستو نه چې چا به ډوډۍ راول نه دی به اکثر جګړه وپی نو استاد له خو چل ورته ناغه بوي الاخون لا يخرج الا بضرب الكوتك چې نه به وته خراب شکنه وې دې اسنوزي خو په کوتک سره بوزي ما ته ارسه خراب کړی نو اول دشمن چې کم نه دک اخونان دا بستا خلاف شي استادو فصل چې کم دنه داغه بیخکندی بکې انا الله تعالی ما دا غیر حفاظت لپاره دا وسیل چې کم نه درکړی دویم ستاد فصل چې کمونه دشمن هغه بچرګي نه چرګ څه شهره چرګ شیخ ها شیخ ولای چې چې په اس نه پويږي نه عقیده توحید نه عمل د سنتي خو بس صرف په دې باندې چې هغه ګیره پریخي او ځان ته چې کم نه کم طریقې رسمونه رواجونه هغه به ځان سره راپند کړو پاغي باندې بکلکی ناغه دا دین دی کته وته یره د مکوا راشه عقیده اصلاح کا د عمل اصلاح کا دا رسمونه رواجونه مکوا څه شي ولې دا موږ ته چې خول نه غیر توت پانه ولې ویلې وسو د کدو پانه ویلې نه دی و پاغ خپل جهل چې کم نه نکلا کی نه ستا دویم دشمن چې کم نه هغه چرګ دی هغه چرګ مثالو ستا هغه چې کم نه شیخ دی د دریم د فصل دشمن بیزاو ګډی نو ستا بیزا وګړه څه شی دی هغه چې کم نه ناکار مولا دی باطل پرس چې ټول عمر بستا خلاف کوي دې سووي دا نه ویني مسلې مونږ ته خو چې دا نه وی خولې چا مونږ خو دا نه دی اورېدلې وایو د قران د مینس خبره دی وکړه چې مشرکین پیغمبر ته ویلو ما سمعنا بهذا فی الملة الاخره منګه ستاره خبره پاغه دین رستنه کې نه دی اوریدلې ان دین د عیسی علی السلام کې خدا خبره نه وي تا د کم زین دار وړلې وای د قران د مینس خبره دی وکړه او دا به وی نوې نوې مولیان براشه غوړي خبره ونه مړي او هغه په سلان نشه دا زول طریقې او دا زړې طریقې راټینګ کړي او دا زړه ترنګل ته راټینګي کخېری وای دا نستا دریم دشمن مدغی نه بیا د فصل سرورم دشمن اغویری میخ اغویری انا هغه نه بیا شپول کې او پټې بساتي نستا غوي او میخ سو شیری ناکار پیر ناکار پیرو ولې دا هغه مدني به خرابېږي داغه دکانداری به خرابېږي نو هغه به دا اشوشه لګي او دا आवाज وکړي یې دا چې خلک راغله دي چې خلک د اولیاء په بیزته باندې اخته کړی دي یې د اولیاء کرامو بیزته کوي او داغي توهین کوي داغي سپکاوي کوي حالان کې د اولیاء کرامو بیزتی کول دا د قران بیزتی رګور اولیاء ته سپک قتل دغه سړی ګور کافر کیږي ولی د اولیاء کرام کرامت پس ثابت دی د الله په کتاب سره ثابت په قران باندې ثابت ها دی به د چې کم دی نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يقضى عليه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د قبر چونه گچ کولونه چې قبر مو چونه گچ کوي میخ کول کوي او پاغه باندې کینه ما قبر باندې ناشته مکوي نو نبی علیہ السلام منع کړی را منګه مې قبر باندې بکیلا خو ته ته بنگلم مو جوړاوه چې ته زه ته په ګمبد جوړې او تا په آبادې جوړ کړې دي ستاره پکې ځوړندري بلپونه پکې ځوړندي امیلونه پکې ځوړندي لوخي پکې ځوړندي دا خو تا کارخانه دغه ځای کې لګولې ده قبر خو داسې ځای دی چې هغه کې جال وي په قبر کې سوري شي وي او پاره کې واخه وي پاره کې ونی بټي وي نه چې انسان هلته کلر شي هغه قبر ته وګور نه ویریږي دا څه بشارو وای دې ځای ته برازو منګه نه چې تا هلته کې مل جوړ کړی دی تا کارخانه هلته جوړ کړی دا دکان د خپل کولاو کړی دی نار سره چې دلته کې ناشته هغه په قبر کې بده چې کم نه ير راشي او زه خپل زید راضی بوته نه قبر مقبره هغه ته چې هغه شاړو تارځه پروتي او داغه نه غیا لرکول نه داغه نه ونه نه لرکول داغه چې کم نه صفای نه کولو چې تراو لګي او غل سر چې کم نه خوري خلک اختر له ژوندو له سر خري چې خولش د یارو لګي نه قبر له سر خوري یا قبل غار ستلری کې مزیدار دي نه نه قبر هغه زیر دی چې هغه سره عبرت داغه نه والی نه پدی وجبان استا دشمن بدغی او پنځم اخري دشمن د فصل اوخ دی چا د ټولو نه دغه دی نستا دشمن څوک دی اقتدار ناکار بادشاه ناکار حاکم ناکار وزیر دا بسته دشمنی او هغه به دا کوشش کوي چې یاره دی خو په مخه باندې مخه اغسته ده او قران او سنت یې مونږ باندې خو د بر نه زور دی چې تاسو هغه به یې ولې دغه دی کې خورنک نه او غیله مختلف شکلونه ورکړي دي چته انجیوز دی چته بل ډله ده چته بل ډله ده مال او دولت ته او هغه مغرب مالک چې کم نه هغه دی مسلمانان تر علیږي او په دې کې را دن کوي چې دا خلک بی غیرت شي ولې اخو دی بی غیرت هغه کې حیا نشتره پاره کې غیرت نشتره داغه عزت نشتره نن مسلمانان هغه دا ول چې بی غیرت شي او بی عزت شي نه دا غي د پاره منګ راو لګیدو نه منګ هم چې زمنګ دا خويندې او دا د غری او د دې سره نوکری نشته دی راشه تنخواه پکم ډیر ده راشه په دې کې به وردن نکو و سړی تاسو کې وردن نکړو تاسو شي جوړ کو ته ځان ته مسلمان وای ځان ته پښتون وای ځان ته یو غیرتی وای ځان ته منګزار وای ځان ته روزدار وای ځان ته حاجی وای او ترو لګی دی نو بغیرتوب او دمتوب تر چې کم نه خپل اولاد هغه وردن نکو نه تبقه ښکاری نه تب سباله قیامت کې څه جواب ورکړي داغي خو کار دی چې زمونږ د خلک بی عزت کی ناغي په دې طریقه باندې سرمایه را لېږي چې دا مسلمانان د دین حیا لړشي بے پردګي په دې کراشي او داغي سپورټ چې کوي ناغي اقتدار والا کوي دا بل څوک نه کوي تاسو ګوره د جرنیل سره بیبي په کې دن نه را هغه د ټولو مشره ده د ډانس چل چې څوک ځکینه داغي نه ځکې نه چې کله د یو ملک مشران داسې راشي د ملک هغه پاسداران داسې راشي چې هغه موږ له ملک ساتي او داسې به ته هغه لاس واچي او بیا داسې ځای ته لاس واچي چې د قران درسونه بندي دغه ځای کې فهم د قران درس په دغه ځای کې داسې ری نه د هغه خلکو نه د اصلاح ست توقع وکي دا زمونږ مشران دي او چې چد د قران او سنت درس دی یا د توحید چغه وي یا مجاهدین چې کمنه د الله د دشمنانو به خند کوي وای دا دهشتګر دی د د چان زده کړل دا د هغه مامان خوري چې کمنه زده کړی د خورینو هغه مسلمان دهشتګر دی نن مسلمانانو وای دهشتګر داسې کو دهشتګر داسې کو او دا فرقواریت ته من وای ستاسو دنیوي پاټو کې سمره فرقواریت ته دا ولې نه ختمه وای نه په دین اسلام کې فرقه واریت دا نشه ختمه دی دا به تر قیامت پوري او چې چا دې تملا تړل دا الله کتاب ته چې ردی مخالفت منګو کو دا دین منګه دا منکو قران او سنت د دې منګه مخنیوي وکړو هغه خلک چې کم دنو الله هغه رز مرز کړل او الله هغه نست نابود کړل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د تاتاریانو دورو نو چنګیز داغه دربار ته چا شفارس کې بوته او چې کله هلته کې بوته ناغه بتوري تمسخر او د ټوکې استهزاء په شکل وي یاره تاسو سره راتلئ شیخ اسلام ابن تیمی رحمت الله علیه توی تاسو جی سلامات له منګ به درغلیو هغه وینا دا الله قانون دا نه دی دا الله قانون دا دی چې موسی علی السلام فرعون پسې لګلو فرعون موسی علی السلام پسې نه درا لګلې دا یو ډیر د عبرت خبره وه ځان فرض کو موسی علی السلام هغه فرض کو فرعون چې زه تا ته الله را لګلم فرعون چې کم نه موسی علی السلام ته نه لګلې د حق پرستو چې کم نه داسې یو شاندو نه د باطل پرست نه یریدل نه د اقتدار نه یریدل نه د بادشاهانو نه یریدل کایره پړ کې وا هغه د یو الله یره وا د دې وجه نن چې منګه داغي نو مخلو د فقر سره خلو لیکن کسو کې ناخلی او داغي بدخوای وی شیخ الاسلام ابن تیمیه ته چې څوک شیخ وی وی دا سړی کافر دی منغوی راشه وګورئ ابن کثیر چې کله د الف لام میم وضاحت کې مقطعات داغي تعریف کړي چې دا په هغه صورت کې راځي چې کمزې کې صداقت د قران کریم وي نو دا په هغه ځای کې راځي بیا و الیه ذهبا شیخ الامام تقی الدین ابن تیمیه وې دې ته چې کم نه تل شیخ الاسلام ابن تیمیه هم کړی دی او دا چې کم نه هغه مغره غنل دي چې او دا داسې ده چې دا الف لام میم په هغه ځای کې راځي چې کم صورت کې صداقت القرآن بیانېږي نو ابن کثیر سوکو ابن کثیر د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وفادار شاګردو او چې کله هغه په جیل کې شیخ الاسلام ابن تیمیه نه دا دو شاګردان وفادار ورسره وو یو شیخ الاسلام ابن قیم او یو ابن کثیر چا ورته وی تاسو باندې خو صداوا صدغه نشته دی تاسو ولې وسره وی زمنګ په شیخ په استاد دا دا چې لکه په منګ باندې وفادار شاګر چې نه د استاد سره مینه ساتي او وفا ساتي اچ وفا پکې نه وي ځ خپل کار د کوي به کار ذکر راګیر شي نه شیخ الاسلام ابن تیمیه خو هغه ته شیخ ولید ابن کثیر وته ویل دي نه دی خو ابن کثیر ځان ته مخه ته په چیت باندې یخي او درس داغې نه کوي او تفسیر داغې نه کوي نه تول دا هغه چا تفسیر را لې چې شیخ الاسلام ابن تیمیه ته شیخ الامام ویل دي ابیام داخله کې فلانه دا سره فلانه دا سره و د حق پرست چې کم نه بدخوابي لیکن حق پرست د چانه تمنه کې د چانه لالچ کې نه او نه د چانه یریږي ځکه دې صورت کې الله وایي وای پیغمبره اعوذ پناه غواړم برب الفلق پرب دو چون کې د سبا سره من شر ما خلق د شر د هغه سنا چې پیدا کړی دی ومن شر غاسقین او د شر تیرې نه ذا وقب او یو حسد دی حسد دی ته وی چې چا سره مال دولت ته ته یا خدایا مال مره کې خود دنه واخلي نه دا شي خندره او بل افترا چې ته دا وی یا الله دی فلان د مال ورکړ دی فلان له دولت ورکړ دی یا الله دغه سه مالم راکې یا الله دله دی ورکړ دا نعمت مالم د کس راکې نه دام سیدا دا رنګي یا الله د فلانی دو ځامن چې کم نه علم تسپارل دي یا الله مالم توفیق راکې او که اولاد منشت اولاد راکې چې الله ستاسو دین کې زو باسم نو دا چې کم دنه خیر دی خو چې دین ته وباسه خپل زیو باسه نو هغه وباسه چې هغه خیخه ا قیمتي دانا چې قیمتي اولادي هغه دنیا ته ملستی او چې کم پستر ګړوند یا غوګنه یا لاس شلې یا خپا و ما دین ته چې کم نه سپارلې دی اما دین له چې کم نه یو ځای بخلې دی او سړیا کارشه ورکوا قران کریم کا الله وای تاسو مال چې ورکوي خیرات ورکوي نو کرسیز ورکوي صحیح ورکوي کوټا او خبيس مال چې کم دینه مور کوي نه تعالی الله کرا اولاد درکړي خپل اولاد درکړي نه تبه کرا ولګي دي نه گنجې پکې وسانای ازمنګ د خلکو کار د فصل وروړي وې زکات وباسمه نسو کی چې زنانو لاس لراش او په قران نه پوهه ناغه گنجو پکې واړی چې چتا سری پیشه خولل نه به ډډې تکي وې دا پلانو کارو سه دا زکات دی نه تعالی الله فصل خکړ نه تبکوس گنجانو باسي نه په اولاد تم گنجان مو باسه کنه خزه ورکه دین لا چې الله تعالی پاره کې برکت واچي ان حسد به تاسو را کوي حسد ګور نه کار شي بسم الله الرحمن الرحیم قل وای پیغمبر اعوذ پنا غواړم برب الناس پرب د خلکو سره ملک الناس په بادشاہ خلکو سره الہ الناس په مددگار د خلکو سره د انسان درې حالته د صورت کې ذکر کول چې انسان ته باندې درې حالت راځي یو د معصوموالي طفولیت دا جغوند کم ځکه وشته شي را وشته شي ناغه له بده ور خلاصې پمنډه وي نه به د مون خیال ساتي نه به د عبادت خیال ساتي نه به د قران د درس خیال ساتي ناغه ته په منډه باندې او ځواني پاګه کې ځان له ایری چې کم دی نه کوي نه تعالی الله ځواني درکړي ده راشه قران ته راشه د الله دین ته راشه او داسې حالت کې راشه پاجزه کې چې الله د ناراضي شي نو ستا غزوانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی د هغه نوجوان چې یو اوچت خاندان یو خیسته جنې آت مطالبه کوي او دوی چې نه د الله نه یریګما و داسې نوجوان د عرش د سور د لاندې وي بل هغه نوجوان چې خپل ځواني د الله په دین کې دړ کې قران او سنت لاغه ورکی داسې نوجوانم د عرض د سور د لاندې و آفرین دی پاغه ځوانانو باندې چې قران ته راځي او د الله کتاب ووري نوجوانان زیات خو د اصحاب کاف وخت کې خدا د وزیرانو یو شپږ زامدو ناغي مسله زده کړې و بادشاہ ته دربار ته ورلوي تا تیم کو بل تیم کو هغه دا مسله پرې ده کني ګور پانسی بام کما هغه پروا نشته لري قران کریم داغي پاغه مړان باندې داغي په بهادر باندې قران تذکرہ کوي انهم فتیه امنو بربهم وجدناهم هدى الله وی دا ځوانانو من هغه لا هدایت ورکړو من ولا همت زیات کړو ځوانان خو ډیر خلکو خو الله د ځوانانو دې زمانہ کې هغه ځوانان دي چې قران تراشي د الله کتاب تراشي او چې کله ځوانان کتاب ترالو نه انقلاب راځي کني د موسی علی السلام د ورګوره بډاګان ناستو کار نه کیدو چې کله نوجوانان لاله موسی علی السلام ته وی د فرعون دربار ته بځي الته بیان کړي او کاغه سووي نو خله به ماته پاغه دربار کې موسی علی السلام یا الله جنگ جوړیږي سم اخرج رو باسي سلار رو باسي الله یې زده خپل ملګرو چې کم نه هجرت وکړي ځوانان چې راورسي دا کار د ځوانانو دی ښا نه الله وی ملک الناس بادشاہ د خلکو ګورځي ما د دریم حالت او د بډاوالي دی نه چې بډاواله در باندې راشي نه بیا د غریب چې کم نه پدې تمه چې یاره ما سره بسو خبرو کی ما سره بسو کی نه مال بسو زیرا کی ولر سره چې کم نه بډانه تختی خو هغه بډا چې د قران او د سنت هغه دینداري نه د هر چا سره مینه وير څه خبره خبراته معقولو کی کنه د عقل خبره خبراته د دانایه براته خو نه هغه سره چې قران سره مینه نه نه دومره پورې داغه بیا دغی چې کور کې ناس په ګډ کې ان انګورو ان وسه وشتري چې اجاړي ویا غره غره بو وبري خوري غره بیا به چې کم نه نه غیري او بیا ول په ډیوډا کې کټه چول یو لوی لخت ور کړی نه کنو سنین چرګان په چکم نه لشړي بیا د غالي او امسار اول نه بیا د ګرځي را ګرځي او د ټک ټک کوي وې دلته کمره او یا دغه د کمره به انگشته عزا هر دم اشاره می کند پیره که امروز است یا فرداست اینجا است یا اینجا هغه اشاره و تا کونډ کی چې دلته کې امر یا دغه ځای کې مری بوډا نن دیو که سبار او په دغه ځای کې مری او دغه ته بخخیږي دار بوډا نو چې بوډا دی وخل راشي نه غریب لاس خپل کار پریزي نه بس بیا د اس نه ها دمر دا چې خلی کار کوي نه بیا به تیوار په خبره کې نه مومي او تشو چې کم دین خبره جو بس زور به بیا غیله راوست خو الله وی و بوډا الہ الناس ستا ګور مددگار ګور زیما من شر الوسواس د شر دا وسوسه چون کنه الخنا چرست کیدون کده الذي هغه شیطان یو وسوسه چې وسوسه چي فی صدور الناس پسینو د خلو کې من الجنت کده پیریانو نه دی والناس او یاد بنیانو نه دی د دوالو نه پناه غواړي خان ځکه ابراهیم ابن ادهم هغه بزرګ وای چې یو د جنات شیطان دی او یو د بنیانو دی نو د جنات را شیطان په اعوذ بالله باندې تختی وی تعوذ بالله او شف کې داسې نه دی منډه کې بیان نه یي خکاری نه خو تعالی ناراضي او خلتم بستار زونه پورته کې وسوسه بستار ته ناراضي خو د بنیانو دا شیطان وی دا ډیر سخت دی دی پاغوذ بالله نه دی دتا تبارک الذی وایا دتا عرش وای نه دی نزی اج سو پر دل دا سړ دا وجد نه والی کنه نه تختی نه بیا نه ځکه الله وی دواړو سره د دواړو نه ما سره پناه غواړه بسم الله الرحمن الرحیم ځکه شیطان وای چې دا خو د رمضان درسو اخلک بډیر راته او درس تدریسو اډیر چې کم نه یو بازار ډیر خولې بهار چې کم نه لګیدلو زوس به چټی کې او ستړي به مې دان بدمه کوي نه مونږ وایو نه دمنشت دنیا کې دنیا کې د مکه د نشته اعظمنګ د کله کې یو مشر هغه وی سل زامن بر دمن کوي یو باران بر دمه کی چې باران شي هیڅ کار بیان دی نه من وایو یو قران بر دمه کی کړه دنیا واړه کارونه ته عرش مر پاره کې راحت او اطمینان خو ګوره هغه کې نشته خوشحالي هغه کې نشته خوشحالي الله په خپل کتاب کې خو کې خود را او په دې کې الله مقرر کړی نه چې د قران درسي نظر ته اطمینان او زړه ته خوشحالي د سړی اسبانه پروا نه نه مونږ وایو مونږ ستړي نه یو ان شاء الله زمونږ درس د ماسختانه د مانزه پسې چې کم نه هغه شروع دی هغه روان دی هغه درس په خپل ځای باندې دی او د رمضان مبارک ان شاء الله بیا به الله مقراول بیا براولي خو مونږ درس د قران چې کم نه غنه پریدو ایاک نعبدو خاص تا عبادت پکو مونږه الله ستا بندگی وکاو نه بد بل چا کو او عبادت سایام نه دی سکل نه دی سلامحات نه دی بلکې عبادت چې کم دی الله وی دا به تر مرګ پورې کوي وعبد ربک حتا یاتیک الیقین و دا الله عبادت پکې بندگی وکې تر دې پورې چې راشي تا ته مرګو نه چې مرګ سو پر نه دراغله تر هغه پر به د انسان دی په دې کې لګیایي چې زه به د الله بندگی کوم د الله عبادت پکوم په دې وجه باندې دا کار د اول نواله د پاسې دونه والے چې کله دنیا کې پاسې دی او پیدا شوی نه دا تر مرګ پورې دی دواو چې الله موږ تاسو باندې رحم وکړي الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ربنا دوا وکړي چې د ختم القرآن کې څوک شریک شو چا دې کیسه اغسته و ډیر ورځې اغستري لږ ورځې اغستري یو ساعت اغستې دي بل تراغله دی او یا نه دی راغلی په خپل کورونو کې اوریدل دي نارینه دي زنانه دي بوډاګان دي نوجوانان دي مشران دي معصومان دي دا الله کتاب اوریدل دي دعا او چې الله دا غي په عمر کې برکت واچي او الله هغه په خپل کتاب باندې په هغه ته نصیب کړي دا رنګه مریضان دي چا دعاګانې غوښتلې ویلې دی چې موږ له دعا غواړی هغه له دعا غواړی چې الله پاک هغه له شفا ورکړي او الله د خپل دین لپاره د خپل کتاب لپاره الله چې کم دین هغه له صحت ورکړي دارنګي بعضې کسان وفات شوي دي زمونږ ملګري د تیر روزه کې زمونږ دلته کې یو ملګری دی خورشید امیر صاحب د هغه ورور وفات شو اکسیډنټ یې کړو نو دعا او چې الله دا غي مغفرت نصیب کړي ځکه هغه موږ سره په دې اجتماع دو پیری کې ډېر خطاون کړو زه موږ لرا کړو تارنګ زمونږ نور مشرانو داسې زمونږ اول محمد اجي سیبو چې هغه ډېر زمونږ د ملمنو دا خاص خصوصا ملمنو قدر کړو احترام کړو زه موږ لرا کړو نور دې کلی کې مشرانو ډېر چې موږ لا هغه زین را کړو اوس هم هغه په دې تم کړی چې کله ملمانې موږ به داغه ان شاء الله خدمت کوو دعا کې هغه وفات تی هغه بازي چې الله د غي مغفرت نصیب کړي الله قبرونه د انواراتو نه ډک کړي الله د ملک د قران او د سنت قانون نه ولي الله د ازي په قران او په سنت باندې آباد لري الله د ازي د خپل کتاب د درس او تدریس او د ملګرو د تعاون او د ملګرتیا د زین الله د مخالکه الله زمونږه دا ختم القرآن اخیری مګرځي الله موږ له عمر دراز راکړي ټول مسلمانانو چې الله موږ ستا کتاب ورو الله موږ خپل عقیده پاګې باندې اصلاح کو د خپل عمل الله تر هغه مرګ مراوله چې تر څو پر زمونږ د راضي شوی نه الله زمونږ پوره پر امدادو کې کم مجاهدین دي جهاد کې الله ستاره دین د پاره ستاره کتاب د پاره په پا پاکستان کې دي په بل ملک دي بوسنیا کې دي کشمیر کې دي په افغانستان کې دي الله هغه د ظالمانو د پنج نه اخلاص کوي او الله هغه ظالمان کداغي نصیب کې ایمان الله نصیب کې وته زر تر زرا او که قسمت کې ایمان نه نو الله قهر په خپل رولېږي که افغانستان کې د امریکا را آباد دي مسلمانان په لړځان کړي زنانه معصومان بډاګان الله کوم ځکه مسلمانان دي ستاره قران او ستاره کتاب خدمت کوي الله هغه چې کم دینو په هر ځای باندې الله غالب کوي په دشمن باندې الله کامیابی دا غي نصیب کوي الله کوم زمونږ ملګری دي مشران دي علما کرام دي من سره راغلل تکي پر شام ولې سیب د یعقوبي دارنګ زمونږ د امیر د ضلع صاحب حاج دلبرخان صاحب نور علما اغیر اغل دي درسونه د الله کتاب کوي الله د غي عمر کې برکت واچي چې الله مونږ د غي علم نافع نصیب شي هر ځکه زمونږ مسلمانان دي الله ستر کتاب خدمت کوي خصوصا زمونږ د جماعت اشاعت توحید و سنت سمره درسونه دی الله قائم او دائم وساتي الله د خلکو د شر د فساد نه وساتي الله د اسماني او د زمکه مصیبتونو نه وساتي الله د خلکو د پروپاګاندا نه وساتي الله ته زمونږ د راضي شي الله زمونږ پوره پر امداد وکي او الله زمونږ د ملک کم مشران دي زمونږ د ملک الله د صحیح عقیده او د صحیح عمل توفیق ول ورکي الله صحیح حاکمان هغه ته جوړ کړي الله کاغي قابل نه الله صحیح حاکمان مونږ باندې راولي الله د ملک د قران او د سنت قانون نه ولي الله د لا دینیت او د بی دینین الله مونږ وساتي الله د خپل کور او د خپل کتاب الله حفاظت ته خپلو کې الله مونږ کمزوري یو مونږ امتحان کې مراولي مونږ باندې الله تعالی مصیبتونه مراولي الله مونږ ډیر کمزوري یو الله ته زمونږ پوره پیرمدادو کې دې ځکه ملمانه به زمونږ راتلل د مختلف کلونه د درس قران اوریدو لپاره الله داغي فورمونو کې خیر او برکت واچي او چا چې د دې ځای او د محلې زنانه دي هغه کورونو کې د زنانو خدمت کړي دي د ځای کې سړو کړي دي مشران دي یا نوجوانان دي هر قسم دي الله دا غي عمر کې دا غي پکونو کې خیر او برکت واچي الله په خپل اولاد باندې خوشاله کې د چا اولاد نشته د الله نه کان صالحان اولاد ولا ورکي د چا چې اولاد شته دی الله د سترګو یخواله ولا وګرځي کله چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ولا ورکي الله ته په خوشاله کې الله دا غي د سترګو تور او یخواله چې کم دنو ګرځي الله د خپل مور پلار ادب کون کې احترام ولا وګرځي داغي الله ته زمونږ نه راضي شي الله زمونږ د مدرسه د خلکو د شر د فساد نه وساتي الله د اختلافاتو نه وساتي الله زمونږ د ملګرو اتفاق او اتحاد نصیب کړي بلکې د مسلمانانو الله زمونږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي الله زمونږ المرکز عظیم د جماعت اشاعت توحید و سنت مرکز پنځپیر الله همیشه په قران باندې بهار اغولري الله زمونږ شیخ القرآن چې کوم موجود لري مولانا محمد طیب مدذل علی الله هغه له همت ورکي الله هغه له استقامت ورکي چې موږ داغي په دور حاضر کې او داغي په مخ کې الله موږ داغي نه فیض فیض حاصل کو الله هغه ځای زمونږه هغه مس پوره الله ر دشمنانو د لاندې مراولي الله ر دشمنانو بد نظرانه اوساتي الله زمونږ د ټول ملګرو بلکې د مسلمانان چې څومره دي الله ستاسو کتاب خدمت کوي زمونږ د جماعت یا د بل جماعت خو د قران په صحیح معنی کې خدمت کوي الله غي مسپوره الله غي چې کوم د خپل نفس ته مسپاره الله زمونږ پوره پرمدادو کوي او دا وخت چې زمونږ حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده چې کم مهنت کړو دا غي په مهنت او وساست سره درسونه قائم او دایم دي تنظیمونه قائم او دایم دي الله همیشه لپاره تر تازه وساتي او الله دې اجر او ثواب هغه ته ورسي الله دې هغه د قبر نه نور نه ډک کړي الله زموږ